د ټول مخلوق نه زیات ښکلی او الله ته زیات نږدې د الله بنده دی د پیغمبر علیه السلام د خاطر او د برکته الله پاک دا ټوله دنیا پیدا کړې ده په دې دنیا کې چې څومره څیزونه دي دا ټول الله پیدا کړي دي الله پاک دنیا پیدا کړله او دا مخلوق پیدا ک خو په تور تیار کې پیدا کړل او بیا په دې مخلوق باندې رڼا ورواچوله نو چاته چې رڼا ورسېدله نو دی په دنیا کې په هدایت شو او چاته چې رڼا ونه رسېده تیاره کې پاتې شو نو دی په ضلالت او په ګمراهۍ کې پاتې شو نو دا رڼا د ایمان الله تقسیم کړې ده تمام انسانان دوی چې پیدا کېږي د هر چا په کور کې چې وي خو چې دنیا ته اول انسان راځي نو دی په فطرت اسلامي باندې راځي مسلمان پیدا کیږي که د هندو په کور کې پیدا کیږي نو هغه مسلمان پیدا کیږي که د هندو وي، که د سیک وي، که د یهودي وي، که د عیسايي وي، که د آتش پرست وي، هر قسمه کافر په کور کې چې وي، نو مسلمان پیدا مسلمان پیدا شي. د کافر کور کې وي، که د مسلمان کور کې، خو مسلمان وي. او بیا د هغې نه پس چې د دنیا کې سترګې وغړولې او په ښه بده پوه شو، نو ګیر چاپېره ګوري، نو بیا د مور پلار هغه دین واخلي که مور پلار یهودیانی نو دا بچی یهودی شي که مور پلار عیسایانی نو دا بچی عیسائی شي که هغه آتش پرست وي نو دی وته آتش پرست شي که مور پلار مسلمانانی دی مسلمان پاتې شي نه پیدایشي هر انسان مسلمان همدغه خبره حدیث مبارک کې راغلی ده کل مولود یولد علی فطرت الاسلام هر بچی په فطرت اسلامی پیدا کیږي فابواه یهودانه نو مور پلار یهودی کی او یو نصرانه یا نصرانی او عیسائی کی او یو مجسانه یا مجوسی آتش پرستی کی د بچی دا ذهن دا دل و دماغ دا تخته بالکل اوار صفا هیڅ لیک پی نشتا او بیا چې دا مور پلار په کم رنگ ورخېږي کم لیکل په کین هغه پیو کی ډیر چاپیره ماحول بیا اثر کوي نو د خپل خلکو په ماحول کې چې بندوي نو د نخکل بند جوړ شي او د خراب خلکو په ماحول کې چې بند پاتې شي نو د خراب جوړ شي صحبت صالح ترا صالح کند صحبت طالح ترا طالح کند شیطان زمونږ ازلي دښمن دی، پیغمبران وخت په وخت الله را لېږل به او د پیغمبر په ماحول کې چې څومره خلک به اوسېدل نه هغوی به د پیغمبر هغه رنګ واغشته د پیغمبر په رنګ کې به رنګ شو دغه به د هغه زمانې د پیغمبر او صحابه کرامو او د خپل زمانې د پیغمبر رنگ به په چړو شوو دا وخت بزرگان اولیاء کرام بو اعلی ترین بزرگان دا د هر پیغمبر صحابي وخت ریدو سره با هغه اثر بیا رو رو کمیده مقناطیس کې خپل اثر دی د راښکلو اوسپنه راکاږي نو که څوک چاکو چاړه راوالي په مقناطیس یې ومږي تیرې کې پې یو خوا تیروالي کېږي بل خوا د مقناطیس اثر دی اوسپنه کې نه نوځي نو بیا دا چاړه چاکو چې ده نو دا نور اوسپنه ترې نږدې کې دام راښکل کوي مقناطیسی اثر پکې راشي او که په مقناطیس پورې څوک لرګي ومږي نو شل کاله خو یې پورې ومږي لرګي کې اثر نه پیدا کیږي دا صحابه کرام دی کې دا مقناطیسی اثر به ځکو چې دوی کې خپل ماده مشته دا جاهلان دا لکه د لرګي مقناطیس پورې مګنو د مقناطیس اثر لرګي کې نه ورځي دا شاړه به پاتې شو دا چاړه چاکو چې مقناطیس پورې مګلې شوی نو زمانې پورې به دی که دغه اثر وي و چې وخت تیر شي نو آخر بیا اوسپنه وه هغه مقناطیسي اثر به ختم شي او مقناطیس هر څومره زمانه چې نو هغې کې دغه خپل طاقت وي نو د زمانې تېرېدو سره به بیا دغه اثر ختمېده صحابي پسې تابعي کې به اثر و تابعي پسې بیا تبع تابعي کې به اثر و رو رو به بیا اثر ختم شو نو بیا به غیر چا پیر شرک کفر تیرې پاتې شوې نو بیا به رسته خدای بل پیغمبر راولېږه هغه پیغمبر به بیا نوې تجدید وکړ خلکو کې بیا بیا اثر پیدا کړ نو هره زمانه کې به پیغمبران راتلل او د هغوی اثر به څه زمانې پورې باقي موسی علیه السلام تشریف راوړو قوم ډېر خرابو بني اسرائیل زړه چاو د قوم موسی علیه السلام ته درګړي درګړي تللی دی په یو یو خبره کې به د هغوی خبرې راوتې مړی وکړ د مړي وارثان رالل دعوه وکړله چې پچه دعوه وکړه هغوی ته ته پیغمبر یې ولې قسمونه راکې ګواه نشته دی او موږ له قسمونه راکې په قسمونو کار نه کېږي بس خو خدای ته وچې ته وایي چې دا چا وجلې مسله به خلاصه شي کړول مه کوه عدالتي کاروي مه کوه پیغمبر یې بس خدای ته وایه خدای به درته وایي چې فلانې غل دی قاتل دی قوم په یو اواز خبره وکړه موسی علیه السلام یې دوی سره څه وکړم قاتل نه معلومیږي ګواه شته نه او خلق قسم نه کوي قسم نه کوي بس ته په خپله معلوم کړه الله نه سوال وکړه الله ورته غوا حلاله کړې اوس چې غوا حلاله شي نو د غوا څه حصه په دې مړي ووه یا د مړي لاس راواله په دې غوا یې ووه مړی به جمدی شي په خپله به الوی چا وجلې قوم ته خبره شوې دا سمه خبره ده چې اوس به دا مړی جمدی شي دی به په خپله الوی و دا راته چې دا غوا څنګه ده دا غوا وړه شخیره پیغله ده بوډۍ ده یو سوال دا دی چې د عمر یې څومره دی موسی علیه السلام بیا خدای نه تپوس وکړو چې خلک وایي چې عمر یې راته وښه چې وړه ده که زړه ده وی خدای ورته چې عوان هم بین ذلک لا فارغا ولا بکر نه وړه ده نه زړه ده داسې منځ منځ کې ده درمیانه ده پیغله سخی ده وی ښه نو لږ دا راته چې دا پیغله ده نو چې ته چا پې یې کړې ده چې ته ارټ په چا چورلولی دی خو دې کې د څه غرض د خو غوا راوله لاله که مړې به جمدي شي هلته ووي که نه قتل کیس دی دوی پکې دا تپوسونه شروع کړل وړه ده که زړه ده او یو یې کړی ده او که نه ارټ یې کړی ده او که نه وی نه دا کار یې نه دی وی ښه نو رنګ یې څنګه دی توره ده که سپینه ده غرض یې دا چې موسی علیه السلام به په قار شوي به چې سر دې وخوري او د غوا لاله ویم زه یې روک شي خو موسی علیه السلام خو د ځانه خبرې نه کوي د خدای په حکم لګیا دی وی خدای پاک راته وی چې دا د سرو زرو په شانتې تک زړه ده شوخ رنګ دی او چې څوک ورته وګوري نو زړه پې خوشحالېږي او دا زړه راکاږي دلکش دی رنګ یې دلکش دی څه داغ ماغ پکې نشته دی وی اوس دې سمه خبره وکړه نو بیا په سره پسې ګرځېدل په دې غوا پسې غوا نه پیدا کېده وی سلویخ کال دوی په غوا پسې وګرځېدل او سلویخ کاله پس غوا پیدا شوله او په ډېر قیمت یې واغشته وی د غوا نه روغ ګوډې وویسته سرمن یې شلولې نه ده ګوډې ترې وویسته او هغه ګوډې د سرو زرو ډک کدای قیمت و دا دومره ګرانه ولې شوه دې خلکو چون چرا دا څنګه ده وړه ده زړه ده ده توره ده سپینه ده که دا دومره سوالونه دوی نه کول نو هر قسمه غوا چې حلاله کړی کار به شوی موسی علیه السلام یې کړولی دی غوا پیدا شوه غوا یې حلاله کړو بیا مړی چې نه هغه جمدی شو هلې ویې ورواره وجلې ما مال دپاره یې وجلې ما نو بنی اسرائیل زوستړ قوم او موسی علی السلام له زوستړ ک مهنت پکې هغه وک سره د دې چې ډېر ګډ وډو خو الله مهرباني کول الله ول ډېر قدر کړو بنی اسرائیل له تخپل زمانہ کې دومره فضیلت ورک چې دوی د تمام مخلوق نه بهترین وګرځول بیا هغه اثر هم ورو ورو ختمېده هغه بهتروالی د هغوی نه ووته او بیا په ګمراهۍ کې پاتې شو ورپسې بیا خدای پاک عیسی علیه السلام راوسته د عیسی علیه السلام هم څه لږ غوندې ملګري پیدا شو بیا هم ختم شو بیا ټوله دنیا د شرک او د کفر په تورو تیارو کې پاتې شوله هر طرف ته شرک او کفر ظلمونه بے حیائی انتها ته ورسېدله او چې د چا د وسه به څومره ظلم کېدی شو نو کو به په هغې به فخر کو دا زه داسې کوم بل څوک نشي کولی د مظلوم آه اورېدو والا هېڅوک هم نو د عربو خلکو خپله به یې واده کړو پلار به یې واده کړو پلار یې واده وکړ پردی ښځه په نکاح اخیستې ده زوی یې شوی دی دې سړي بیا پردی ښځه په نکاح اخیستې ده اوس یې لور شوله چې لور یې شه ښه وي زما دا لور لا به غټه شي او بیا به واده شي نو خلک به دا د فلاني د لور خاوند دی دا خو زما د پاره ډیره د شرم خبره چې زما لور او د هغې خاون د سړي اول ځان ته خیال که تا پردی لور خور نه ده کړې ستا پلار پردی لور خور نه ده کړې دغه وخت د شرم نو چې تا واده کو پلار دې واده کو اوس چې ستا لور ودیږي نو دا د شرم خبره شوله نو دا مصنوعي شرم او حیا به یې مخې ته راغله او لور ته به یې بیا کتل، نه، وایي دا لور وژنمه چې زوم مې پیدا نه شي، وژنمه. نو خپله ماشومه لور به یې راوسته او په کنده به یې وکړه، هغې کې به یې ورخښه کړه. الله د عدل او د انصاف خاوند دی. د دې لور تپوس والا هېڅوک هم نشته. د دې لپاره به څوک دعوه کوي او چې دعوه کوي نو ګواه به ولې څوک وي ګواه نشته له خلکو نه پټه یې راوسته او کنده کې ښخه کړه ګواه نشته که په دنیا کې هم په دې صحیح څوک دعوه کوي نو کیس پې نه ثابتېږي ګواه نشته او مدعي به څوک وي لور مړه شوه څوک تپوس واله شته نه اوس د دې لپاره هم الله پاک عدل او انصاف والا دی د قیامت پر ورځ باندې د دې لور تپوس به الله کوي واذا الموعوده سئلت باي ذنب قتلت واذا الموعوده سئلت جمده خخ کړی شوی لور د هغې به تپوس وکړی شي باي ذنب قتلت دا په کومه ګناه کې وژل شوې وه د ماشومې کومه ګناه کړې وه خدای ته معلومه ده خو د دې مخلوق په مخ کې د قیامت پر ورځ د عدل او د انصاف ورځ ده نو دې ماشوم نه تپوس کیږي چې ته خو به اسرې وي ستا هیڅ تکیا نه وه خو نن دې زه تپوس کوم ولې وجلې وي په دې دا پلار ملامت کوي چې دا ماشوم دې ولې وجلې وه او دا خدای مخلوق ته خی چې د دې هیڅوک نشته خو الله عدل او انصاف والے بدل به اوس اخلي دا پلار الله دې مخلوق ته رسوا کړ چې تا اسې به سم لور وجلا نو د قیامت پر ورځ به د دې سړي نه خدای بدل اخلي لور دې ولې وجلا په دې خو هر څوک پوهېږي چې د دې لور تپوس به خدای کوي او دا سړی ظالم دی او خدای به دله سزا ورکوي خو چې دا د موره لا پیدا نه وي او دغه وخت کې خلک وژني د دې تپوس به څوک کوي د دې به هم الله تپوس کوي پخوا پته نه لګېده چې هلک به کېږي او که جینۍ به کېږي دا چاته پته نه لګېدله اټکلیاتو باندې اندازې به وي خو پوره پته نه لګېدله اوس پوره پته لګي چې څه به کېږي هلک به پیدا کېږي او که جونی به پیدا کېږي دا مخکې پته لګي الټراساوند باندې معلومات کیږي نو باز سړی ته چې مخ کې پته ولګي چې جنې پیدا کیږي ډاکټرانو ته یې سستن من ولا او دارو ولا ورکه چې روکه شي خدای دې به خو باسي دنیا ته لا راغله نه چې رخصت یې کړلا د دغه مور نه بم ته پوس کیږي او د دغه پلار نه بم ته پوس کیږي چې دا حمل دی ولې غورځو دا دی ولې ساقط کو جنې را روانه ده د جنې دومره ناخوښه شو ده مور پلار یې د پیدایش نه مخکې رخصت کی غمونه ډیر دي د غمونو نه نه خلاصي نو ولې تی ذمہوارې ذمہوار خو الله دی د رزق ذمہوار الله دی غټه شو پیغله شو واده کیږي واده کولو له الله ذمہوار دی دین برسته نور بچی پیدا کیږي دا غي الله ذمہوار دی ته خو ذمہوار نه ولې وجنه اګه د مور په ګېډه کې د څلورو میاشتو شي روح پکې واچول شي جمدی انسان دی کم ډاکټر چې ول علاج کوي هم قاتل دی مور هم قاتل دی پلار هم قاتل دی دا ټول به د قتل کیس کې الله بندیوان کی د پیغمبر علیه السلام زمانه نه مخکې به خلکو بچی قتلول دا خو زه د شرم یو خبره وه دوی ته مصنوعي شرم و کله کله سړي به زه غریب یم ځان له ډوډۍ نشم پیدا کولی نو بچو له به څه ډوډۍ پیدا کړم نو زوی دو که لور دې بیخ دې جلالی کا زه غریب یم ځان له ډوډۍ نشم پیدا کولی بچو له به څه ورکم نو زوی به هم ختم که لور به هم ختم که او بعضې زما خو گزاره کېږي ورستو به د دوی سالي د دې بچو به څه چل کېږي دوی به څه خوري نحن نرزقکم و ایاهم الله تاسو لم رزق درکم و ایاهم او دې بچو لم ورکوم که ته اوس یریږې چې زه به څه خورم او دوی به څه خوري نو اول یې ته یاد کړې چې نحن نرزقکم تاسو له امر رزق درکو و ایهم دې بچو له هم نو د جهالت زمانه او زامن او لونه خلکو وجل او چا خو د غریبې د وجه نه وجل چا به وي که فلانې کار مې وشو نو یو زوی به قرباني کوم نو کله پیغمبر علیه السلام نکم نظر منلو وې د زمزم کوی کنو ما دا کوی بند شوی او رک شوی ناغه کنيستانو خلکو سره مخالفت کو دی یوازې ځامنې نو وې که خدای لس ځامن راکړ نو یو به پکې لالوم قرباني کوم خدای لس ځامن ورکړل او د زمزم کوی او کنيستو سلو پورې ورسېدل نو د سلو اوښانو او د عبدالله ترمنځ قراندازي چې وشوه نو په لسم ځل باندې د اوښانو نمبر راغی عبدالله بچ شو خویندې خوشحاله شوې بس بابا یې دا سل اوښان حلال کړه نو سل اوښان یې حلال کړه عبدالله یې پرېښود دې نه پس که چېرته مړی به وشو او د هغه دیت به یې ورکړو نو دقه سل اوښان مقرر شي د پخوا نه پیغمبر علیه السلام هم سل اوښان قتل خطا کې دیت لازم کړی دی چا به د نظر او منښتې دپاره هم بچي حلالول بچي ډېر خواږه دي خو شیطان دا خبرې اسانې کړې وي هر قسمه ظلمونه به کېدل یو صحابي خپل الوي پیغمبر علیه السلام ته وایي چې په سفر تلم دې کور والا ته مې ویلو چې زه خو لاړم خو زما راتلو نه مخکې که جونې وشوه ګورې سمبالې که چې زه راځم چې ګورې نه نو زه لاړم په سفر موده تېره شوله او بیا رالم نو چې بیا رالم نو کور مې تپوس وکړو وی راته وی چې یو ماشومه پیدا شوله خو تا ویلو چې سنبالې که نو بس خخه مې کړه ته مې ته خلاص کې وی چې شکر دی شکل یې ما ونه لیده چې مړه شوه نو ښه شوله خو مور دا جنیت پټه کړې وه په ته ښکلې ښکارېده نو پټه یې کړه خور کره یې ولېږلې پټه یې ساته سړی ترې خبر نه شي نو پټه پټه ساتله ډېره موده تېره شوله دا سړی بیا په سفر تللی په دقه وخت کې مور جینۍ کور ته راوسته چې دا پلار یې نشته د دا ماشومه کور کې ګرځېده را ګرځېده او ډېره هوښیاره وه مینه ناکه وه دې کې ناڅاپه بې وخته سړی واپس راغی ښځې ته پته نه وه نو جینۍ اړخته کړې نه وه اوس دا جینۍ چې دا سړی یې ولید نه پېژنده چې دا څوک دی چې ته یې لیدلی نه خو پلار یې نو نور زامن او ته بابا بابا ویني دي جنې مو ته بابا ویل شروع کړل او خدمت کې ګرځېدل او په مینه مینه به وته بابا داسو بابا جنې ډېر هوښیار و د دې سړي خواخه شوه آخر کې ښځې نه تپوس وکړو چې دا نور ماشومان د هلکان خو پېژنم که نه دا خو مې زامن دي خو دا ماشوم خو ډېره هوښیاره ده او ډېره ښه دا څوک ده زړه کې راځي چې یو زوی له به یې وغواړم نو خشته ده او ډېره هوښیاره ده انګور به مې شي د سړي دا نرمې نرمې خبرې د مینې دا خبرې چې ښځې واورې نو ړکې راله چې زړه نرم دی زه اوس به ورته لیم وی سړیه فلاني وخت کې چې ته په سفر تللی وې نو تا ما ته ویلي و چې که ماشومه وشوه نو ګورې موږ پې خلاص کا زما راتلو نه مخکې مخکې ماشومه دې شوې وه خو ما درته ویل چې ما مړه کړه او ښخه مې کړه که ښکلې وه نو ما خور کره لېږلې وه نو دا ستا لور ده پیغله شوې ده اوس بس د سړي دماغ کې ټک وشو داسې وشو که زه نیم خبر نو خلک خو به خبرې که نه چې دا د فلاني لور ده نو دا خو پیغلوتیا ده څو ورځې پس به ودېږي نو بیا به راته خلک وایي چې دا یې د لور خاول نه بس په زړه کې مې خبره راله چې اوس به دې له څه چل کومه که ډېره ښکلې ده ډېره قابل هوښیاره او مینه ناکه ده خو شرم دی ځان ته خلاصول غواړي دې په چل ول باندې داسې پټ غوندې چاري سسکوره مې د کوره بار سنبال کړل وی بیا مې دا په چل ول باندې را روانه کړله چې راځه چې پلاني ځای ته دې بوځم وی دا غریبه د څه نه خبر نه وه ځان سره مې بوتلله ځنګل کې مې کنده ایسته ایده راته ولاړه وه نو چې کنده مې ایسته نو دی به چې بابا جانه ستړی شوې بس دی که نه ای ما غږ نه کو په چاره دا خاورې به مې بار راویشتې دوړې به الوتې په ږیره به راپرېوتې ای په خپله وړلي پټکی به زما دا ږیره وسنډه چې بابا جانه بس دی که نه په مخ کې د خاورو د دوړو ډک شو بس دی که نه ستړی شوې لږ دې خوا چې په لاس یې دله زور وکړم بس دی بابا جانه وی سات په سات دی چې بابا جانه او بس دی او ستړی شوې او مخ دې د دوړو شو او بشتې چې دله راوړم او زه په زړه باندې سخت وم وی دا خبرې مې اورېدې وی چې کنده ښه جوره شوه پوه شم چې دا پکې ډوبېږي نو زه راووتم لاسونه مې وسندل دې وی چې بابا جان بس تیز کور ته ځو وی ناګانه ما بیکه ورکړه او کندې ته مې وروغورځوله وی دې چغې چې یا بابا جانه دا ولې مې کندې ته غورځوي زر زر په چاره مې پې خاورې ورویشتې وی دې به چغې واله چې یا بابا جانه ما څه چل کړی دی ما څه ګناه کړې ده وی اخر کې د مری مری ډوبه شوه او چغې والې او ما ته یې کته په سترګو په مخ او په سر یې خاورې ور یا اخر چاري پې د پاسه شولوي بس خاوره کې ډوبه شوه، اواز غیب شو، وي له پاسه پرې وګرځېدم چې را پورته نه شي. په ژړا او په چغو چغو کې مې سمبال کړله، وي هغه چغې مې اوس هم په زړه له پاسه راځي، زړه مې خوږېږي، وخت تېر شوی دی، ما به خدای بخښي، دی پیغمبر علیه السلام هم جړل صحابه کرام هم وسره جړل داسې د ظلم وخت چې خپل جمده نیازبینه پیغلوکې لور هغه په خاورو کې دننه کړل سنبال کړل د داسې ظلمونو په وخت کې الله پاک د الله رحمت په جوش کې راغی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړ او خپل روخانه دین وروړو او د خلکو نه د جهالت او د شرک او د کفر د ظلم او د بربریت هغه اثرات وویستل د دین ښکلې جذبه په هر چا کې پیدا کړله د هدایت ښکلې کتاب قرآن هغه ورته راوړو قرآن د خدای ښکلی کتاب د دې مخلوق د پاره تر قیامته ښکلی هدایت او پیغمبر علیه السلام د دې قرآن استاد د قرآني تعلیماتو باندې یو ښکلی معاشره پیغمبر علیه السلام جوړه کړله او بیا دغه معاشره د صحابه کرامو په تمام کائنات کې د ټولو نه بهترین خلک شو د ځمکې او د اسمان د پاره دغه خلک یو نمونه شولا یو سمپل الله تیار ک د پیغمبرانو نرسو د پیغمبر علی السلام د صحابه کرامو نمبر دی د الله په تمام مخلوق کې خپل خلک صحابه کرام دا دغه صحابه کرام داسې خپل شو بل مسلمان له ترجیح ورکړی ده په ځان اګر چې په خپله پې لږه تنده تېره شوې ده ټوله شپه نهر پاتې شو بچي یې نهر پرېښودل مېلمه یې موړ کړی دی دا شپه نهره تېرېدل اسانه ده د یرموک په جنګ کې درې صحابه کرام د هغوی حالات احادیثو کې راغلي دي ابو جهل خو ډېر خراب و ابو جهل د شیطان او هغه کې کمی نه و دومره خراب خو د دغه ابو جهل نه الله زوی پیدا کړ د اکرمه رضی الله تعالی عنه بهترین شخصیت دی اوس د هغه حال وګوره د تر زوی راغلی دی او د یرموک د جنګ سړېدو نه پس ګوري چې د تره زوی مې دی چېرته زخمیانو کې پروت وي او تږي وي اوبه غواړي اوبه به وله ورکم نو اوبه یې واخېستې او میدان کې داسې وګرځېده د تره زوی یې صحیح کړ ځنکدن حالت کې دی او تږي دی اوبه غواړي سمدستي دا رور وله ورورسېده هغه وی اوبه رور ورته هم دا دي اوبه واله اوس که اوبه یدا ځان کدن سخته ډېره زیاته سخته ده خدای دې اسانه کړي نو ته ورته اوبه نږدې کړي دې کې خوا کې بل زخمي دی آه یې وکړو وی اوبه نو دا زخمي دی د خپل د تر زوی ته وی وروره دغه بل له یوسه ما پرېږده دغه بل له اوبه یوسه چې هغه له اوبو رسولې او هغه ته یې شونډو ته لوښي نږدې کړې دغه وخت خوا کې بل زخمي آه وکړل هغه یې اوبه دی ما پرېږده دغه بل له ورکه چې هغه له څنګه اوبه ورسولې هغه روح پرواز وکړ وفات شو واپس چې دلته راورسې دم پرواز کړی دی لاړ آخر کې اکرمه رضی الله تعالی عنه خپل له ترزولې چې راغی هغه روح پرواز وکړ وفات شو درې واړه وفات شو خو ځنکدن کې د ځان نه بل مخکې ګڼلی دی دا د قرآن د تعلیماتو اثر و د پیغمبر علیه السلام د ښکلو اخلاقو اثر و چې داسې ښکلي خلک یې پیدا کړل چې یا خو به خپل بچي وژل یا د بل بچو لپاره جون غواړي ځان له مرګ مخکې غواړي او د بل جون غواړي ما له خیر دې کړه تند مرګ راشي خو دې بل ته د جون حاصل شي ده ته د راحت وي دا د ښکلې قرآن اثر د پیغمبر علیه السلام د تعلیماتو اثر د دې پیغمبر علیه السلام په موږ باندې حق شته د الله را باندې حق دی چې موږ یې پیدا کړو هر قسمه مراعات یې راکړي دي د هغې په بدل موږ له پکار چې په الله ایمان راوړو او د الله عبادت وکړو نور الله ګوره دې ته محتاج نه دی که موږ په ایمان راوړو نه هم او که نه راوړو هم د خدای په خدای کې کمې نه راځي او که موږ په ایمان نه وړو نو موږ له انعامات نور هم راکوي که موږ ورله عبادت وکړو الله عبادت ته محتاج نه دی که د دغه عبادت په بدل باندې بې شمېره نعمتونه موږ له نور به راکوي موږ محتاج الله محتاج نه نو د الله را باندې عبادت لازم دی او پیغمبر علیه السلام د الله د بنده په منځ کې واسطه ده د دې خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ذریعہ باندې موږ ته دین را رسیدلې دی نو د پیغمبر علیه السلام را باندې اوم احسان دی دا غم شکریا ادا کول غواړي نو شکریا په دې ده چې کوم خپل طریقې پیغمبر علیه السلام راوړي دي موږ ته خولې دي په هغه طریقو باندې چې عمل وکړو په پیغمبر علیه السلام باندې ننګ وکړو او دغه ښکلې طریقو ته ښکلې ووایو عمل پرې وکړو پیغمبر علیه السلام به په دې باندې خوشحاله او د پیغمبر علیه السلام هتک کول د هغوی په حق کې ګستاخانه الفاظ ویل دا خو د کفر خبرې دي خو مسلمان دی په دې باندې چپ نه پاتې کېږي چې خیر د خپل کار دی هر سړی به خپل قبر کې ځمړي د انسان یو بدن دی دویم ورسره روح دی دا دواړه چې مرکب شي یو ځای شي نو جمدې انسان ته جوړ شو دله خدای پاک عقل او فکر ورکړی دی او د ده په دې عقل او په فکر باندې په دې دنیا کې انقلابات راځي بدن هم ضروریات لري روح هم ضروریات لري د انسان بدن خوراک غواړي د خوراک د پاره د ځمکه کې ولا الله پاک انتظام کړی دی هر قسم خوراک چې د انسان په کار دی د دې ځمکې نه ولا الله راوباسي زرغونېږي په دې کې انسان مکان غواړي دا بدن مکان غواړي چې د باد او باران نه پکې ځان محفوظ کړي هم د دې ځمکې نه هغه ضرورت پې پوره کېږي کاڼي ګټې خښتې خاوره لرګي اوسپنه په مکان کې لګي د دې ځمکې نه الله پاک دا ټول وله پوره کوي د انسان بدن د عورت پټولو لپاره جامه غواړي دا جامه د دې ځمکې نه الله پاک پیدا کوي جامې د اسمان نه نه راځي هم د دې ځمکې نه پیدا کېږي د انسان بدن پې پټ شي په خوراکونو کې بې اعتدالي راشي بد نظم شي بد انتظام شي چې خوراک سکاک به انتظام شي بدن کې بیماری پیدا شي دې له د دارو ضرورت دی د دې بدن د دارو ضرورت د دې ځمکې نه الله پاک پوره کوي هر قسمه داروګان چې دي د ځمکه کې زرغونېږي او د هغې نه جوړېږي بهرحال د انسان د بدن چې څومره ضروریات دي د ځمکې نه الله پاک پوره کوي وجه دا ده چې د انسان بدن د خاورې نه پیدا دی د ځمکې نه پیدا دی نو ضروریات هم د ځمکې نه پوره کیږي د انسان بدن سره دویم سیز روح دی او دغه روح اصل شی دی نو روح د دې ځمکې نه نه پیدا شوی د عالم بالا نه الله پاک را اولیګ او د بدن سره یو ځای ک د حضرت آدم علی السلام بدن الله پاک د خاورې نه پیدا ک د زمکه نش په ته قسم خوره راجم شولا او هغه شپې ته قسم خوره خوشته شولا خټه شولا خخم بیره شولا نه د اغې نه د آدم علی السلام بدن مبارک جوړ ک نوې فوټ اوچتوالی د آدم علی السلام وو د عرفات میدان سره خوا کې یو میدان دی وادي نعمان وته وي په دغه وادي نعمان کې بدن پروتو نور په لګېده هوا په لګېده بدن اوچ کړاس شو او کړنګېده روح عالم بالان الله پاک راولېګ وې دې بدن کې داخل شه بدن دننه ګډ دی پکې تیاره ده روح چې وته وکتل نو یریده وې دې بدن کې نه نو زمنا یریګم پکې الله پاک وته حکم وکوي نه نو زده بدن کې وی دی روح فریاد شروع کړ چې خدای ما داخله ز حکم منم ورننو زب خو ګر بیا به مې راو باسي دې بدن نه به بیا راو باسي وی الله پاک وسره وعده وکړه چې تن ننو ز بیا به زتا د دې بدن نه را او باسم نو دا روح په دې بدن کې ورننه وته چې دننه داخل شنو بیا دې بدن کې دنه خوشاله اوس راوتل یې زړه نه غواړي خو په خپله د الله پاک نه یې وعده اخېستله چې یا الله ما داخل کړه نو بیا به مې راوباسې روح بدن کې ننوته او د دواړو نه یو انسان الله جوړ کړ د بدن او د روح نه انسان جوړ شو اوس دا روح چې د عالم بالا نه راغلی دی څنګه چې د دې بدن ضروریات دي دقه شانتې دا روح هم ضروریات لري نو د روح ضروریات د عالم بالا نه به ځکه پوره کېږي چې دی په خپله د عالم بالا نه د بره نه راغلی دی نو اوس په دې روح باندې څنګه چې خوشحالي راځي داسې په خفقان هم راځي بنده وایي زړه مې ډوب ډوب کېږي او خفه دی دا څه چل دی دا روح په دې بدن کې خپه دی اوس نو یې زړه مې ډوب دی په روح باندې بیماریان راځي او چې روح بیمار شو نو بیا دا انسان وایي زړه مې تنګ دی او بې قراره دی اوس دا د ته باندې بیماری ولګېدله او دا بیماری کله کله داسې وي چې انسان پې اډو پوهېږي نه چې زما روح بیمار دی کله پوه شي پریشان وي او کله په ځان نه پوهېږي لکه دا انسان په بدن کې بعضې بیماریانې داسې وي چې دی په ځان پوهېږي نه خو که دی ډاکټر له لاړه نو ډاکټر به وتوي چې بدن دې ښه نه دی وی دی وی زه خو ګرځم را ګرځم خه کاروبار کوم خه خوراک سکاک کوم ډاکټر وی ته په ځان نه پوهېږې خو ستا بدن کې بیماری شته نو دغه شانتې د روح کې هم بیماریانې لګي چې د ګناه کار وکړي د ده په دې زړه باندې یو تور داغ ولګېږي که چېرې ده توبه وویستله نو دا تور داغ به ختم شي صفا به شي او که توبه یې ونه ویستله نو دې انسان بیا دویمې ګناه ته زړه کېږي چې کله بله ګناه وکړي نو بل تور داغ په دې زړه باندې ولګېږي که توبه یې وویستله نو دا داغونه دواړه به لرې شي او که توبه نه وباسي نو دا داغونه بیا زیاتېږي نو چې کله داغونه ډیر شي او دا زړه غیر چاپیره په تورو داغونو باندې ډک شي پټ شي وی د ده په زړه باندې زنګ ولګېده الله فرمایي کلا بل ران علی قلوبهم د دې انسان په دې زړه باندې زنګ لګېدلی دی اوس دا زنګونه دا په توبه باندې لري کیږي ځکه دا یو بیماری ده لکل دا ان دواء هر یو بیماری د پاره علاج شتا نو د روح بیماری چې اولګيږي د دې بیمارو لرکول د پاره الله پاک پیغمبران را لېږلي دي هر پیغمبر روحاني علاج د قوم کړی دی په دنیا باندې چې شرک او کفر او ظلمونه شروع شي نو الله پاک پیغمبر راولېږي نو هر زمانه کې به پیغمبر راته هغه به د خپل قوم روحاني علاج وکړو زړونه به ورله صفا کړل بیا هغه پیغمبر چې لاړ د دنیا نه برخصت شو رو رو هغه اثر به ختمېده بیا به ټوله دنیا بیمار شو اخره کې الله پاک محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته راولېږه او یو بهترین حکیم روحانی علاج د پیغمبر علیه السلام په لاس مبارک باندې الله پاک شروع کړ پیغمبر علیه السلام د خپل صحابه کرامو بهترین علاج کړی دی او دا علاج سره هغه بیا طبيبان هم جوړ کړی دي هغه حکیمان هم جوړ کړی دي د باقی مانده امت علاج د دې صحابه کرامو په لاس باندې الله پاک کوي صحابه کرامو خپل تعلیمات بیا را ورسولي خپل شاګردانو ته او دغه سلسله تر اوسه پورې را روانه ده او تر قیامته پورې به وي نو بهترین باشریعت پیران باشریعت عالمان دا د دې امت روحاني علاج کوي دې ته د توبې چل ښي د کم بنده چې د ګناه په خیرو باندې ککړی شي او دې خپل عالمانو ته ځان ور مخکې کړي، عالمان بیا د ده حکیمان دي، د ده علاج کوي. نو توبه د دې عالمانو په خولې باندې چې خلک اعتماد کوي او د ګناه نه توبه وباسي، نو دې توبې سره د دې خلکو روحاني اصلاح کېږي. بل کم وظایف چې پیغمبر علی السلام امت ته خولی دي کم ذکرونه چې پیغمبر علی السلام کولی دغه ذکرونه او د نیکانو خلکو صحبت په دې باندې الله پاک د دې خلکو اصلاح کوي حسن بصری رحمت الله علیه یو ډیر لوی بزرګ او ولی الله دی د د خپل مور بی بی د پیغمبر علی السلام په کور کې به خدمت کو حسن بصری د پیغمبر علی السلام د کور خدمت د د مور ذمہ واری و دغه وخت کې د پیو رودلو ماشومو نو د مور چرته سره خدمت پسې ووتله او دی د پیغمبر علیه السلام په کور کې پیغمبر علیه السلام وفات شو وې د ډیر زیات جړل نه قلارې ده نو د پیغمبر علیه السلام بیبي د در قلارولو د پاره د خپل سینې مبارکې ته واچو پسینه مبارکه کې الله ولا پیرا پیدا کړل او دغه پی درودلی دی لکه چې دی د پیغمبر علیه السلام رضاعی زوی شو اوس چې دی ولی الله نه وي نو بل به څوک ولی الله وي ده ته رئیس الاتقیا وي د متقیانو سردار ورته وي حسن بصری رحمت الله علیه تبا ډیر زیات خلک راتلل او د بخکل خکل وعظ او نصیحت ورته کو د د په وعظ او نصیحت باندې ډیر بیلار خلک الله پلاری کړی د د په لاس به خلکو توبې استلی یو زنانه په پرده کې به د د وعظ اوریدو لپاره راتله خو دا دغه زنانه زویو بدعملو مور ورته وویل وی بچې ته چرته د حسن بصري مجلس کې کېنه د هغه وعظ او نصیحت ووره زه خپل کار کوم حسن بصري به هم خپل کار کوي نه شم تللی زوی لا نه اخر کې دا زوی بیمار شو او په ځان باندې پوه شو چې زما حالت ښه نه دی زړه کې نرمي راغلله توبې ته اراده وشوله وی حسن بصري ته ووایه چې تر ما پورې راشي مور ته ویل مور یې لاړله حسن بصري ته یې درخواست وکړ هغه ورته وی وې دې دومره بد عمل لري چې زما زړه نه کیږي چې زه ولا لار شم مور یې رااله او د خپل زوی ته وی حسن بصري تا نه دونه خپه دی چې وی زما زړه نه غواړي چې زه دلته ورشم دی اوس توبه وباسي خو ډېر زیات خپېمانه دی وی حسن بصري ما پورې نه راځي زه دومره بد عمله شوم وې مورې زما د ګناهونو په وجه ما نه دونه خفه دی چې الله به څونه خفه وي نو که زه مړ شم نو زما د مرګ نه وروسته زما دې مرۍ کې او پړې واچوه ما راکاږه او دا اعلان کوه چې څوک دومره بدعمله وي چې حسن بصري هم د هغه خوا ته نه راځي الله به ترې څونه خفه وي نو دې پس د مرګه د راښکلو لایق دی مرۍ کې راله پړې واچوه وی دا یې ووې بیا سترګې پټې کړې وفات شو د زړه د صدق توبه ده خپېمانه دی په بد عمل باندې په دې توبه ته الله دومره خوشاله دی چې کله وې د روح پرواز کو مور په دغه وصیت عمل کولو اراده وکړه پلی راواغشتو ملکه وته پلی اچو دغه وخت یو غیبی आवाज شما زما ولی الله دی زما دوست دی ده ته تکلیف مه رسوه وی بیا ډیر زیات خلک د د جنازې لرالل لکه چې بهر اوم یو اعلان غیبي شوی دی چې د یو نیک انسان په جنازه کې شامل شي نو بندا چې د ګناه په کار پېمانه شو ځان یې ملامت وګڼه، په دې ملامت ګڼلو باندې، په دې توبه ایستلو باندې الله پاک د دې بنده نه خوشحالېږي او رضا کېږي. وایي په توبه ایستو به الله څومره خوشحالېږي. د حدیث مبارک کې یو مثال ویلی دی. یو سړی په اس باندې سور دی په دې اس باندې د ځان سره د خوراک د پاره څښیزونه او د څکلو لپاره اوبه هم ایښي دي او پیسې هم په دې اس د پاسه غوټه کې پرتې دي او دا انسان چېرته په سفر روان دی د جون سامان په اس تړلی دی په یو خوشې بیابان کې په یو دشته کې دی د اودسماتي دپاره د اس نه راکوز شو او چې کله دې له تقاضې نه فارغ شو نو اس د ده نه وتښتېده او دومره تیز وتښتېده چې ډېره ډېره منډه ده ورپسې وواله خو رالاندې نه کړی شو لاسو خپو نه دم ووته او اوس په ځان پوه شو چې زما جون ختمیږي اس مې د لاسه لاړ اوس مړ کېږم نو په دغه دشته کې یوه ونه وه او د هغې سوري ته راغې پرېوته چې په نور مړ کېږم نه په سوري به مړ شم د جون سامان ختم دی دغه ځای کې دله خوب ورغی او سترګې پټې شولې د د مرګ په انتظار پرې وته خو خوب راغی او سترګې پټې شولې او څه وخت پس چې د سترګې وغړولې نو دغه خپل اس د ده په خوا کې ولاړ دی چې په هغې اوبه هم شته د خوراک انتظام هم شته او پیسې هم پکې شته ده چې څنګه سترګې وغړولې او اس یې ولید فورا ورپاڅېدو د اس واګې قابو کړلې په اس ورسور شو وی دغه وخت کې د دومره ډیر زیات خوشاله شو چې د ډیر خوشاله نه وای یا الله ته مې بنده او زه د خدای یمه خبره ته بالکل الټه شولا یا الله ته می الله یې ته می رب یې او زه دې بنده یم نو د ډېرې خوشحالۍ نه الټه خبره وکړه یا الله ته می بنده او زه دې خدای یم وی پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دې وخت کې د تدجل سامان پوره ملو شو دې څومره ډېر خوشاله دی وی د دې نه ډېر زیات الله په دې خوشحالېږي چې یو بنده وي یا الله زما توبه د ګناه د کار نه چې بنده توبه وویستله الله پې ډېر زیات خوشحالیږي او بیا د ده دا ټول ګناهونه داسې معاف کړي لکه چې د اډو ګناه کړې هم نه ده التائب من الذنب کمن لا ذنب له توبه استون کې د ګناه نه بیا داسې پاک لکه چې کړې هم نه ده وی داسې پاک کې چې فرشتو ته هم پته نه لګي چې دې بنده ګناه کړې ده د عمل نامې نه وله صفیو کړي الله غفور او رحیم دی بنده که هر څومره ګناهګار دی او دی په صدق الله نه معافي غواړي د صدق توبه الله پاک قبلای معافي ورته کوي الله پاک دې موږ او تاسو ټول وبخي او چې څومره ګناهونه زمنګ نه شوي دي الله دې راته معاف کړي الله دې آینده د ګناه د کار نه موږ ټول بچ کړي